سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه الطیبین الطاهرین قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د کفن ورکولو طریقه او همدارنګه د جنازې د لمانځه حکم او د جنازې د لمانځه طریقه د کفن ورکولو طریقه دا ده چې لومړی دې په څه پاک کټ یا تخته یا یو پوزي باندې د کفن څادر خور کړي بیا دې د هغې له پاسه هغه پرتوک یا ازار چې د مړي دی لونګ هغه دې دې صدر باندې خور کړي یعنې صدر ته پاسه صدر یې وغوړوه د هغه تر پاسه دې د هغه مړي ازار او د مړي لنګ خور کړي او د هغې د پاسه دې د کمیس نیمه حصه وغوړوي او نیمه دې ونغاړي د سر طرف ته دې کیږي د هغې وروسته دې مړی د غسل د تخلې نه راپورته کړي او د دې د پاسه دې کیږي دا کومه ټوټې یم چې غوړولي دي نو چې کله یې مړی په دې باندې کیښوده نو هغه د کمیس نیمه نغښتل شوې برخه هغه دې د مړي سر ته ننباسي او هغه دې د مړي تر نامه پورې همواره کړي نو کله چې مړي ته کمیس ور واغوست د کمیس نه دې وروسته چې کله د مړي هغه کم پرتوک دی نو لومړی چپه برخه او بیا ښي برخه په هغه کې دې مړی راونغاړي دغه شان دې د دې نه وروسته څادر هم ونغاړي او د څادر دواړه سرونه دې په یوې ټوټې باندې وتړي تر څو چې هغه ونه ښویږي خو دا د سړیو په کفن کې د ښځو په کفن کې د کمیس اغوستلو نه وروسته د هغې سر ویښته دوه ځایه کړي او د ښځې په سینه دې راخواره کړي له دې نه وروسته یې د هغه سربند چې کله یې ویښته د هغه په سینه راخواره کړل بیا دې سربند د دې د پاسه واچوي د هغې نه دې وروسته هغه اظهار یا پرتوک چې د هغه دې راونغواړي بیا دې سینه بند وغواړي بیا دې څادر د دې نه وروسته ونغاړي او آخر څوکې به یې په یوې ټوټې باندې وتړي په کفن او د مړي په تندي باندې کافور موښل دا بهتر کار دی خو یوې خبرې ته متوجه اوسو که مړي ته د غسل ورکولو لپاره د کور څه پاک لوښی یا ټوټه استعمال کړی شي نو هغه څه پلوا نه لري چې هغه لوښي نه بیا تاسو کرکه کوئ دا ضرور خبره نه ده بلکه چې څومره پاک لوښی وي چې په هغې کې د مړي لپاره اوبه واچول شي دا به ډېره بهتره خبره وي اوس نو مړی کفن شي جنازه ده دا په هر مسلمان قدرمنو اوریدونکو را روانه ده الله رب العزت دې موږ ته په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې غیر د نیک اعمالو نه هلته ستا نه اولاد نه مور نه پلار نه زندګي نه دارای هیڅ هم د ستا په درد نه لګیږي او تا ته نفع نشي رسولی نو الله دې په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو چې الله رب العزت د قبر سختی په موږ باندې آسانه کړي او الله هم د آخرت په ورځ د خپل حضور ته په سره مخ باندې راپاڅوي د جنازې لمونځ دا فرض کفایي دی که د یو کلي که د یوه کلي کور څخه یو کس هم د جنازې لمونځ وکړي نو د ټولې کورنۍ غاړه خلاصه شوه خو که د کلي یو کس هم جنازې لمونځ ونه کړه نو بیا ټول ګنهګار دي خو د هغه چا لپاره چې جنازې ته نه وي تلي اما څوک چې هلته جنازه کیږي ټول حاضر وي بیا په هغو فرض کفایي نه ده بلکې په ټولو باندې فرض ده چې هغوی ټول د جنازې لمونځ وکړي او له بده مرغه موږ وینو چې هلته جنازه کیږي هره خوا ته کسان ولاړ وي د جنازې لمونځونه هم نه کوي د جنازې د لمانځه شرطونه د جنازې د لمانځه د صحیح کېدو دوه شرطونه دي یو هغه چې د هغه تړاو د لمونځ کوونکو سره وي دویم هغه چې د هغه تړاو د مړي سره وي د جنازې د لمونځ کوونکي لپاره هغه ټول شرطونه پوره کول ضروري دي کوم چې د عامو لمنځلو لپاره ضروري دي صرف په دوه خبرو کې فرق دی په عامو لمنځونو کې د سړي نه د جماعت د تلو د ویرې په وخت کې چې کله تا نه جمع تیریږي تا ته د تیمم وهلو اجازت نشته او که د جنازې لمونځ د ستا نه فوت کیږي د جنازې لمونځ د فوت کېدلو ویره وي هلته ته تیمم کولی شي بله دا چې په نورو عامو لمنځونو کې رکوع او سجده وي او د جنازې په لمانځه کې رکوع او سجده نشته دویم، کوم شرطونه چې د مړي سره تړاو لري هغه دا دي مړی به مسلمان وي د کافر جنازه نه کیږي مړی به پاک وي په ناپاکي کې جنازه نه کیږي دریم کفن به پاک وي څلورم مړی باید پټ وي پنځم مړی باید د جنازې لمونځ کوونکي په وړاندې په ځمکه یا په کټ کې ایښودل شوی وي مړی په موټر کې یا په بله سورلي باندې نه وي ایښی چې ته لاندې ولاړ وي او د هغه جنازه کوې د جنازې د لمانځه طریقه د جنازې د لمونځ کولو طریقه دا ده چې له ټولو مخکې دې صفونه برابر شي که چیرې څلور یا لس سړي وي نو یو صف دې جوړ کړي لاکن که د سړو تعداد په جنازه کې هغه چا هغه څوک چې جنازې ته راغلي که د هغو تعداد ډیر زیات وي نو بیا په کار ده چې درې صفونه یا پنځه صفونه یا اووه صفونه جوړ کړي غوره خبره دا ده چې هغه طاق صفونه جوړ کړي خو دا لازمي نه ده چې ضرور په هرې جنازه کې دا نارې کیږي چې یوولس یې کوي یا یې نهه کوي یا یې پنځه کوي غوره خبره اګر چې ده خو دا ډیره لازمي خبره نه ده نو چې کله صفونه برابر شو امام دې نیت وکړي او ټول مقتدیان چې د امام پسې په دې جنازه کې ولاړ دي هغوی دې هم د جنازې لمانځه نیت وکړي او دا نیت په زړه کې کفایت کوي ضرور نه ده چې دا نیت ته په خوله باندې ووایي بس په زړه کې به ګرځوې چې دا جنازې لمونځ سره د تکبیراتو یې ادا کوم ثنا الله دپاره درود رسول الله لپاره دعا دی مړي لپاره او اقتدام یې وکړه د امام پسې الله اکبر به کوي خلاص دا به نو چې کله نیتونه خلاص شول امام دې په لوړ آواز سره تکبیر تحریمه ووایي او دواړه لاسونه به پورته کړي مقتدیان به هم که څوک جنازې لمانځه کې شریک شوي هغوی به هم تکبیر تحریمه په قراره باندې ووایي د هغه نه به وروسته لاسونه وتړي د لمانځه په شان امام او مقتدي به دواړه ثنا یعنې سبحانک اللهم ووایي سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک که دا ویل هم صحیح او که دا ټکی پکې زیات که چې وجل ثناؤک ولا اله غیرک دا غوره ده چې کله سبحانک اللهم خلاصه شوه نو امام دې بیا په لوړ آواز سره الله اکبر ووایي خو لاسونه به نه پورته کوي مقتدیان به هم الله اکبر ووایي دا دویم تکبیر شو نو له دې وروسته به امام او همدارنګه هغه مقتدیان چې امام پسې ولاړ دي دوی به درود ووایي یا هغه عام درود تاسې په مانځه کې وایي چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید دا دې ولولي یا ځینې فقهاو دا درود ویلی چې اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وارحمت وترحمت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید نو هر یو درود چې ولولي کفایت کوي نو چې کله امام درود خلاص که بیا به په لوړ آواز سره الله اکبر ووایي لاسونه به غوږو ته نه پورته کوي نو چې الله اکبر ویلې مقتدیان به هم الله اکبر وایي نو که مړی بالغ سړی وي بخښنه وکړې زموږ غائبو ته بخښنه وکړې زموږ وړو ته بخښنه وکړې زموږ لویانو ته زموږ سړو ته زموږ ښځو ته ای الله په مونږ کې چې څوک ته ژوندي ساتې هغه په اسلام ژوندي وساته او څوک چې ته مړه کوې نو د ایمان سره مرګ ورکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ځینې نورې دعاګانې هم راغلي دا دعا خو د بالغ سړي او د بالغې ښځې لپاره وه اوس که یو ماشوم وفات وي او نارینه وي نو هغه به امام او مقتدي به دواړه دا دعا ولولي چې اللهم اجعله لنا فرقا واجعلها لنا اجرا و زخرا واجعله لنا شافعا و مشفعا ای الله دا هلک زموږ د بخښنې وسیله وګرځوه او دی زموږ لپاره اجر او د آخرت توښه وګرځوي دی زموږ لپاره شفاعت کوونکی او شفاعت او د شفاعت وړ وګرځوي او که نابالغه نجلۍ وي نو دا دعا به لولي چې اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وزخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة ای الله دا جلۍ زموږ د بخښنې وسیله وګرځوي او دا زموږ لپاره اجر او د آخرت توښه او دا زموږ شفاعت کوونکې او د شفاعت وړ وګرځوي د دعاګانو د لستونه به پس امام په لوړ آواز او مقتدیان په کراره الله اکبر ووایي او د عامو لمنځونو غوندې دې سلام وګرځوي نو د جنازې لمونځ ختم شي قدرمن اورېدونکو د خپرونې په دې وخت کې به راشو دمې ته د مې نه وروسته بیا هم زموږ خپرونه دوام لري دا د جنت مدینه یا زلمې بوزي دا د جنت مدینه یا زلمې بوزي قدرمن اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ د جنازې په لمانځه کې دوه فرضونه دي اول لمونځ په ولاړه کول د جنازې لمونځ په ناسته نه کیږي دویم څلور تکبیرونه ویل دا څلور تکبیرونه ویل دا هم په جنازې مانځه کې فرض دي خو که کوم ماشوم د پیدایښت په وخت کې مړ شي او آواز یې کړی د هغه جنازه دې هم وشي او په هغه باندې د نوم هم کیښودلی شي او وروسته د هغه دې هغه دفن کړی شي د پیدایش په وخت کې چې ماشوم وفات شي او هغه غږ پورته کړي یعنې ژوندی وي وروسته مړ شي نو هغه ته د کفن هم ورکړی شي په هغه د جنازه هم وشي او په هغه باندې د یو نوم کیښودل شي بیا د دفن شي او که د مور په ګېډه کې مړ شوی وي او مړی پیدا شي نو زموږ فقهاو دا لیکلي دي چې نوم دې هم پې کښېږدي کفن دې ورکړی شي خو د هغه د جنازه نه کیږي په قبرستان کې دې په یو ځای کې دفن کړی شي او دې خبرو ته د قدرمنو اوریدونکو موږ متوجه اوسو چې د جنازې لمونځ په جومات کې دننه یا قبر ته مخامخ کول مکروه تحریمي دي زموږ فقهاو دا لیکلي ځکه که قبرونو ته مخامخ د جنازې مونځ وشي نو د خلکو په زړونو کې به د قبر لویي پیدا شي بیا به پرې څوک ګلونه اچوي څوک به ورنه توافونه کوي او یا به قبرونه څپوي او د هغه قبر نه به بیا سوالونه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله رب العزت د ټولو نه محبوب بنده و هغه په خپل قبر د دې شیانو څخه منع کړې ده چې لا تجعلو قبري بعدي عیده او همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې زما قبر زما نه وروسته وسن مه جوړه یعبد چې د هغه عبادت وکړی شي او په جماعت کې د جنازې لمونځ دننه ځکه مکروه دی ځکه چې هلته ویره د تلویس د مسجد ده چې جومات چټل نه شي اما که جنازه د جومات نه بهر ویښې وه او خلک په جومات کې ولاړ وه بیا دې مانځه کې څه مشکل نشته دی او مړی چې په قبر کېږي زموږ فقهاو لیکلي دي نو د هغه شا دی ختیځ لورې ته او مخې باید قبلې ته شي او په قبر کې دې کېښودلی شي او ځینې فقهاو دا هم لیکلي دي چې کله مړی په قبر کې کېښودلی شي دا الله له خاوره راواخلي او دا کلمه دې وایي چې منها خلقناکم په دویم ځل دی بیا په لاس کې خاوره راواخلي او دا کلمات دی ووایي چې وفیها نعیدکم او خاوره دې په مړي باندې واچوي او په دریم ځل دې بیا خاوره په لاس کې راواخلي او دا کلمات دې وایي چې ومنها نخرجکم تارتا اخرى د دې آیت شریف مطلب دا دی چې الله رب العزت فرمایي چې ما د دې خاورې څخه پیدا کړي یاست دې خاورې ته به مو بیرته ورولم او د قیامت په ورځ به مو بیرته د همدې خاورې نه راباسم او دا کومه ضروري خبره نه ده او ځینې خلک دي چې هلته په لوټه باندې لیکل کوي یا په کفن باندې په توش باندې لیکل کوي دا د اسلام په مقدس دین کې بدعت دي خرافات دي دا نشته صرف دومره ثابته ده چې د مړي په تندي او د مړي په سینه باندې بسم الله الرحمن الرحیم په خپل لاس او په ګوتې باندې لیکلی شي نه به په توش په کفن څه لیکل کوي او نه به په لوټه باندې لیکل کوي د خکولو نه دې وروسته امام د قبر سر طرف ته ودرېږي او د بقرې صورت اولني آیتونه دې ولولي او د مغفرت دعا دې ورته وغواړي او له هغه وروسته یې د مړي پښو ته ودرېږي که بل څوک نه ول او که بل څوک وخت ولاړ یا قریب هلته وایي او د بقرې صورت آخریني آیتونه دې ولولي او دا ضروري خبره نه ده چې ټول خلک د یو ځای دعا وکړي هر سړی ځان ته ځان ته هم دعا کولی شي چې مړي لپاره دعا وکړي او چې کله هدیرې ته ځئ هلته د دنیا خبرې کول مناسب نه دي صرف په زړه کې دا سوچ راوستل پکار دي چې سبا به ما پسې هم خلک را روان وي او ما به هم همدې ځای ته راوړي او دلته به زما د عمل نه پرته بل هیڅ ماته نه پکارېږي خو هلته چې موږ قبرو ته ځو هدیرې ته خاندو خپل ټوکې هم شروع کړي او جنازې لمانځه ته د ښځو تلل مکرو دي د جنازې لمونځ دې لپاره ناوخته کول چې خلک ډېر شي دا هم مکرو دي او څوک چې جنازې لمانځه ته ځي هلته دې په سوارلي نه ځي پیاده دې لاړ شي دا به هغه لپاره ډېره بهتري هغه څوک چې لرې نه راځي هغه بېله خبره ده نو چې کله مړی دفن شي په هغه باندې خاورې اچوي قبر دې ډېر لوړ نه جوړوي د قبر لوړوالی باید یو لیش په اندازه وي او همدارنګه قبر دې نه پوخوي ځکه د قبر پخول د اسلام په مقدس دین کې حرام دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه نهیه کړې ده او که داسې مسله وه چې څو مړي شوي وو لس پنځلس مړي په یو ځای شوي ول نو بهتره دا ده چې د هر یو جنازه بیله بیله وشي او که بیله بیله نه وي یو ځای د ټولو جنازه هم کیدلی شي او که څوک د جنازې په لمانځه کې هغه وخت شریک شو چې د هغه نه اول تکبیر تیر شوی و نو چې کله لمونځ ختم شي هغه دې د سلام ګرځولو نه مخکې هغه خپل تللي تکبیرونه ووایي که یو تکبیر تې ترې او که دوه تیر و بیا دې سلام وګرځوي هغه دعاګانې چې تا نه په تکبیرونو کې پاتې دي د هغو ویل ضروري نه دي ځکه دعا سنت ده او تکبیر ویل فرض دي ته راغلې جنازې مانځه ته دوه تکبیره درنه تېر ول نو چې کله امام سلام ګرځوي ته سلام مه ګرځوه خپل یو تکبیر او دوه تکبیر ووایه خو هغه دعاګانې چې تا نه تېرې دي د هغې لوستل ضروري نه دي ځکه دعا سنت ده او تکبیر ویل چې دي فرض دي د جنازې امامات که د کور څوک وکړي نو دا ډیره بهتره خبره ده او که د کور څوک نه ول نو بیا د هغه کلي یا د محلې امام چې څوک دی امام الحی هغه دې د جنازې مونځ ورکړي او د ولي د اجازې نه پرته د مړي امامت کول ښه نه دي باید چې څوک ولي د مړي دی د هغه نه د اجازه واخیستله شي بیا د جنازې لمونځ وکړي او که چا د ولي د اجازې نه بغیر د جنازې مونځ ورکړی و اعاده یې کیدای شي او که د ولي په اجازه یې ورکړی نو بیا یې اعاده نشته اګر که فقهاو دا هم لیکلي که د ولي په غیر د اجازې مو هم اعاده دې نه کوي که د امام او مقتدي ویلو سره یې لاسونه غوږونو ته پورته کړه مونځ یې شوی بیا د مونځ کولو ضرورت نشته دی او فقهاو دا هم لیکلي که یو سړی په سمندر کې په بیړۍ او په کشتۍ کې مړ شه او تر څو چې ته وچې ته رسېږې هلته د مړي د خرابېدو ویره وي نو فقها ویلي دي چې دا دې په دې سیند کې لاهو کړي په سیند کې دې خوشې کړی شي او په کوم ځای کې چې مړی دفن کړی شه بیا د هغه ویستل ناروا دي د هغه ځای نه به یې نه وباسې او بل ځای ته به یې نه وړي او نن د عادتونه د خلکو دي چې دلته زه امانت دفن کوم دې ځای نه وباسم بل ځای وړم یا په یو ځای کې مړ شي د هغه ځای نه راوړي چې کوم ځای کې وفات شي هلته یې دفن کړم غیر په هغه ځای کې که د سیلاب ویره وه چې قبرونه وړي کولی شي چې مړی وباسې بل ځای کې دفن کړي اما امانت خښول یا د یو ځای نه د مړي بل ځای ته وړل دا د اسلام په مقدس دین کې نشته دی په ژوندون کې د ځان لپاره کفن اخیستل روا دي مګر په ژوندون کې د ځان لپاره قبر ویستل ناروا دي ځکه د مرګ ځای معلومات یوازې الله ته وي تا ته نشته چې ته په کوم ځای کې مړ کیږي د جنازې لمونځ د مازیګر او د سهار نه وروسته کیږي د لمازیګر نه وروسته چې کله لمر بلکل زیړ شوی نه وي نو د جنازې لمونځ کېدلی شي همدارنګه د سهار د لمانځه نه وروسته هم د جنازې لمونځ کېدلی شي دا زموږ فقهاو لیکلي دي او تعزیت و غم راځي چې په دې باندې په نورو خپرونو کې زه تفصیلي غږېدلی یم د رښتین مومن په خپرونو کې په کوم کور کې چې مړی وشي نو تعزیت کول سنت دي یعنې د کور خلکو ته تسلي ورکول او د صبر دعا ورته غوښتل دا سنت دي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به پخپله هم غمرازي لپاره د خپل خلکو کورونو ته ورتللو په کوم کور کې چې مړی وشي نو هغوی ته درې وخته د ډوډۍ وروړل ضروري دي چې نور خلک هغو ته ډوډۍ وروړي او د درې ورځو نه وروسته د مړي کور ته د تعزیت او د فاتحې لپاره ورتګ دا مکرو دي البته هغه خلک چې له لرې لرې ځای نه راځي دا حکم د هغوی لپاره نه دی هغوی کولی شي چې وروسته د درې ورځو نه هم تعزیت او فاتحه وکړي او ځینې ښځې دي د مړي په کور کې د درې ورځو لپاره اور لګول ښه نه بولي چې اور دلته مه بلاوئ دا خبره کوم اساس نه لګلی بلکې دا یو جاهلانه عمل دی همدارنګه چې مړی په کور کې مړ شي نو د پښو طرف نه یې وباسي د سر طرف نه یې نه وباسي یا همدارنګه اوبه پسې شیندي یا تیږه په بل طرف ته واړوي دا ټول جاهلانه اعمال دي د اسلام په مقدس دین کې دا کوم اساس نه لري نو قدرمنو اوریدونکو دا و د جنازې لمونځ د کفن ورکولو طریقه